بسم الله الرحمن الرحیم پرون موږ شیرونه ویلو تفصیل پاتې هغه کلمات مو ذکر کړیو چې باغی کې اختلاس کیږي یو نعمه ده زمون په روایت کې دا اختلاس نشته دا نورو روایتونو کې دي او چون کې دلته ذکر دي نو موږ صرف ادا کوو ویخي ها ها سو ها وښه وښه اے فنعم ما کې به اختلاس څنګه کوو ما ته وګوره دا اختلاف دا اختلاف سوق کوي قالون کوي ابو عمر کوي شعبه کوي زموږ روایت کې نشته زموږ په روایت کې بس ادغام کبیر د پدې کې تاسو ته راش دویم ارینا وارنا مناسکنا وتب علينا اے دا زکه از دکای اختلاسونه چې څه په خپل روایت کې داسې طریقې سره وي به غلطي لکه اکثر خلک داسې تلاوتونه کوي تش اختلاسونه تش اختلاسونه څومره ناره نری فرق سره غلطي راځي ارنا مناسکنا دا را پدې کې به اختلاس کې دا اختلاس په کې چا دې کې چا کړ په دې قاریانو کې دوری سه چا دوری دا د ابو عمر سے براوی دی ابو عمر دو راویان دی دوری او سوسی دا دوری سے دی او د تسوی د توي حفص دوری څه شي واغه حفص نه چې زمون کم دی ها زمون حفظ نه مراد ده دا امام دوری سے د لپاره ډېر روایت دي د هر قاری نه روایت نقل کړي نو او په شاطبی او په تفسیر کې د روایت صرف د ابو عمرو بصری نه کړي او روایت کړه د کسائی صاحب نه اب تاسو ان شاء الله قراءات سبعو کې وایا نو په دې کې اختلاس بسنګ کې یا دې کسره کې د چې بار اکم کې دې او دا اختلاس چا کړي دوری کړي د ابو عمر نه چا کړي دوری ما ته وګوره با ری اکم دې کنه بار اکم لا تأمنونا کې خو زمونږ خبره ده اوس خدای زده کوي که دا زمونږ روایت کې مشته اختلاس ته پکې الکه اکثر مونږ طالبان ته وایو دلته روم معل اشمام دی دا روم ورته مجازن ویل کېږي ښا حقیقت کې دا اختلاس ته دا داسې نه ده چې ته درې مېسه سرګند کې روم ده بلکې دې کې به اکثر ایزه سرګند ده خبره پوهیږي کنه دې ته چې دا چاروم ویل دا اکثرو کتابونو کې ورته اختلاس لیکل دا مونږ چې وایو روم مع الاشمام نو دا مجازن ده ورنه حقیقت کې دا اختلاس ده دې کې روم نه ده ځکه روم په منځ کې نه په اخر کې تاسو ویلي کنه اختلاس به پکې کو په مصاحف عثمانیو کې دا تمنا په یو څه سره لیکل شوی دی په یو غاخ سره نون د پاره یو غاښ راځي میم دی او بیا نون دی دوه نونونه نه دي لیکلي یو نونی لیکل دی یو غاښ ولا جوړ کړی دی نونی واحده لیکل شوی دی او دا مطابق د اشمام سره دا په دې کې څه شی دی یو ادغام مع الاشمام دی یو پکې اظهار مع الاختلاس دی نو دا یو نون چې لیکل دا مطابق د څه سره لیکل د ادغام سره لیکل ها بیا رست علماء کرامو د دې سره وړو کې نون لیکل چې پته ولګي چې په دې کې اظهار مشتا اختلاس ته راځي چې اختلاس وکړو او سوق په دې فتح کې اختلاس کوي نو دا سوي لا تعدو څنګه لا تعدو لا تعدو او زمون ټول تلاوتونه داسې دي ها الان کې دا چې د کوم داسې بيځایو کو نو غلطي ده خاجي او لا تأمننا کې دیمه وجم ده تاسو ویلې ده ادغام لا تأمننا بیا به کې اختلاف ده چې دا شونډې به مکمل غنه کې ګول کې کنه صرف اشاره به کې دواړه صحیح دي راجح قول لبګلامون نه رسیدلی خو د قالون هم پکې اختلاف شته ها خلف عنه معنا دای چې هغه پکې بل وجه مشته او ابو عمر سے څنګه وای اما لا يهدي وای لا يهدي وشوي کنه وهم يخصمون مون خدای وهم يخصمون زموږ روایت بل روایت کې يخصمون سوق خالصه فتح وای نو څنګه وای وهم يخصمون او سوق پکې اختلاس کوي وهم يخصمون وای وهم يخصمون دا قالون د بخلف عنه او ابو عمر سیف دی پویږي کنه پویږي الکه سوق پدې پوي شو دا پرونه وضاحت اوس وایي وقد يعبرون عن ترك الصله للها بالاختلاس وهي مكمله مقصد د دې شعر دا دی وای کله کله به ته د تجوید په کتابونو کې وګوري درته به وای چې اختلاس وکا نو اختلاس نه بدغه معنا ني مراد د مخ کې چې کومه تیر شو مخ کې سو جلدی سره وایا او حرکت لکم وایا کمزور وایا کله به اختلاس او کا مطلب دای سلم کوه په های ضمیر کې لکه به الک اختلاس پکې وکا به له اختلاس کا له نو حرکت به پوره وي خو اختلاس معنا دا د سلم کوا نو اسنه چې تا ته بعضی کیسهونه کې لیکل چې د کې اختلاس ته راشه اوس به اختلاس نه به مراد چې سلا مکه و نور حرکت به پورا حرکت وي څوک په دې پوه شو نو دی وای وقد يعبرون کلا کلا تعبیر کوي دا علما د قراءت تعبیر معنی څه ده یعنی بیان کوي دا علما د قراءت عن ترک الصلاه د پریخودو د سلینا للهای په های ضمیر کې بل اختلاس په اختلاس سره یعنی کله کله چې درته وای های ضمیر کې سلمه کو نو در لبوي اختلاس کا اختلاس نه مراد دا نه چې حرکت کم کا سلمه کوا څوک به پوه شو هاي وهي مکمله حالان کې دا حرکت به کاملی غوره حرکت کې به اختلاس نه په دې باندې قتل کړي شوی دي معنا قل قراو داسې ویلي دي ما ته وګوره ویخی کنه قاریان د های ضمیر پوره حرکت هغه توي چې سله پکې وکي نو چې پوره حرکت کې کیمرا شي موږ ورته سوای اختلاس نو ځکه دې له اختلاس دا علت ذکر کو علت ذکر کوي په دې کې چې الکا دا خو پوره حرکت ته نو دا اختلاس دی ورته ولوي خو دا اختلاس ورته ځکه وایو چې قاریان په حای ضمیر کې پوره حرکت دی لوي چې سله پکې وشي سله پیژنې کراچۍ والا سله وایي سله سله وایي ودرېګا ته کتاب مړې راړې سله سله وایي مونږ به حرم کې ناستو نو بعض د حرم کې په بانګ ویل شو ډېر تیزی کې یو استاد به درس کول هغه وایي کنه دې له بانګ وایي وایي یو خو پکې څه وکړي کال ته بدر سو کنه نو موږ سره شان په منډه ها اے کسوال در ته په پرچا کې رالو چې په های ضمیر کې د اختلاس نه څه مراد دی نو جواب به دای حرکت کامله بس وشوي کنه وكل مضموم فلن يتم الا بضم الشفتين ضما دا تاسو په تجوید کې بار بار ویل کنه مو دی ویلي موږ د تجوید په هر کال کې دا شعرونه وایو د حرکات په بیان کې درته وګور تاسو په دغه کې به هم لیکلي په نوٹ کې د حرکات بیان شروع ده کنه نو زمانه د حرکات کیفیت هغه کې به وګورئ لیکلي وکل اوس دا بل موضوع ذکر کوي او دا ډیره پکار راځي هر روایت والا ته پکار راځي هغه موضوع د سره د اتمام الحرکات حرکات به پورا ادا کې وکل مضموم او هر یو مضموم حرف چې ضمه پر راغلی هر مضموم حرف چې ضمه پر راغلی فلن يتم ما دا ترغي پوره کیږي نه الا بضم الشفتين ضمه چې شونډې دې پکې نه ګول کړي الا بضم الشفتين مگر پر غونډولو د شونډو ضمه مفعول مطلق د تاکید د بارا ها چې شونډې پکې را ګول کړي اے یو حرکت ته ضمه ده په یو ټکی باندې ضمه رااله په یو حرف ضمه رااله شونډې به ګول کې داسې به ګول کې لکه په واو کې وایي کتب او پنجاب والے کتب یہ ضمے کے بات ہے اور آپ کے لیے بہت مفید ہے قطب وګوره بعض طالب شونډې نه ګول کوي وکل مضموم فلن یتم پورا نشو اے کتب کتب کتب مړی دی مړی بازي حاجی وذن خفاض بانخفاض للفم او کم یو حرف چې کسره پر راغلی وزن خفاظن هغه حرف چې کسره پر راغلی دا به څنګه پورا ادا کیږي بنخفاظ للفمی چې خله په کته بوزي بنخفاظ للفمی ما تا وګوره ای بی لی وایا ای بی لی او نن سبا چې خلک اهدنا الصراط وای څنګه وای اهدنا يتم دا په دې پوره کېږي کسره په دې پوره کېږي والمفتوح بالفتح افهمي او مفتوح په څه پوره کېږي چې یو حرف باندې فتح راغلي بالفتح په کولاولو د خلې سره افهمي وای مړ ځان بل کوی کو د کېږه ما مړ طالب هغه بیا څنګه به ټکی کاتبا والمفتوح بالفتح فهمي خبر باندې پوه شوې کنه څوک په دې باندې پوه شو اے ضمه دا زیاده کله کواو کسره دا زیاده کله کیا تو ويقول ای علت څه د چې داسې ادا کو اذ الحروف ان تكن محركه يشركها مخرج اصل الحركه ځکه دا حروف چې کله متحرکی فتحه پر راغلی کسره پر راغلی ضمه پر راغلی شریکیږي د دې سره مخرج د اصل د حرکت مخرج د اصل د حرکت سره اصل د فتحې څه شی دی الف نو د الف مخرج څه دی جوف الفم اصل د واو څه شی دی اصل د ضمه څه شی دی واو د واو شفتين اصل د کسرې څه شی دی یا د یا دغه څه د مخرج جب من چې ترجیم شین یا اسفل والوسط په جیم شین یا اوس مو وي او شوي کنه نو ضمه چې کوم ده دا واوی قصیره ده وړو کې واو فتح یای اضیف قصیره ده او کسره یای قصیره ده د دیو جنا دا اوازونه د حرکاتو په مطابق د دې خپل اصول سره د الف سره او د واو سره او د یا سره نو کله چې ته یو حرف متحرک باندې خله خزه دوه کارونه بکې یو حرف باندې حرکت رالو سو کارونه بکې دوه خروجه من مخرج الاصلي یو به د خپل اصلي مخرج نه راو باسي او دویم د دې سره به یو بل شي سیوا کیږي چې اسه شي دی اغا مخرج د اصل د حرکت ته اے مثلا دلته وګوره ته قاف ادا کې قاف فتحه قا دې کې دوه عمله پکار دی یو بقاف د خپل اصلي مخرج نه راو باسي یو خبره شو په قاف چې کم حرکت دی نو دا به ادا کې د خپل څه شینه د خپل د اصل د حرکت نه لکه فتحه په قاف راغله د اصل الف ته نو اوس بدا د اغه زینا ادا کې قاف مفتوحه کې دوه عمل دي یو به د جبه بره پورته شي اقصای لسان نه ادا شو دا د خپل اصلي مخرج نه ادا شو او دویم به د پکې خله کولاو شي نو څنګه به شي قاف فتحه ق صحیح شو قاف کسراقی کې څو خبرې دي دوا خپل مخرج اصلي نه ادا کا اقصای لسان نه او کسره د سنا ادا کا خله پکې کته بوزه تی ضمه کې بس کو دوه خبرې دي قاف د ماقو د خپل مخرج اصلي نه قاف ادا کا او دا حرکت چې کوم دی دا د سنه ادا کا د خپل د اصل مخرج نه اصل څه شی د واو شفتین نو سبه شي قاف ضمه قو او چې تدا سی وي قاف ضمه ق ق وقالو قلوبنا غلف په خیر نیا څنګه ها انیا غانو سبق ته ها وای اذ الحروف ان تكن محرکه کله چې حروف متحرک وي یشرکها شریکیږي د دې سره مخرج د اصل د حرکت کم حرف چې متحرک دی او دی باندې کم حرکت د داغه هغه مخرج ور سره شي شي او زی شي اے مخرج الواو مراد مت مخرج د واو دی او مخرج الالف او مراد مت مخرج د الف دی والیا او مراد مت مخرج د یا دی فی مخرجها الذي عرف په هغه مخرجونو کې چې معلوم دي نو د واو مخرج څه شی دی د یا مخرج څه شی دی د الف مخرج معلوم دي بس بیا وخت ځای